انبیاء به وجل هر پاس به وجل وقال رجل مؤمن من آل فرعون ویو سړي مؤمن د آل فرعون آیت کو ایمان آج مضبوط وی ایمان پر پر بیان ادا ګورو نه جلان آیا وجنی تاسو نه کړه ان یقولا جوا دا جوا رسم الله ره پدې مسله وجنی چې دا وی چې رب الله ره وقد جاءتم بالبينات من ربكم فاذكر على تاسو او کار او دلایل درستا سنان واذرچی القرآن نو الله مقدمه ما استاد فرمایي بلا تک سنبيات قاتلانه حمله کړی او دا حمله به کولې د پیټای شیخ القرآن غلام الله خان رحمت الله علیه هغه کو چاړه باندې په مړی ولا چاړې کیوا الا ان آمنا بالله مگر دا چې موږ ایمان راوړې په الله صرف دا نه بدګړی او ما هم دې لینا چې نه دې شي مولا وناس آرزو ان بلا جرم ولا مانا فإن كانوا قد استغنوا فإنا عنهم مغنان خلق دا موږ نه کوي هیڅ جرم نشته هیڅ خبره مې کې نشته مگر دا چې ایمان راوړې په الله العزیز الحمید چې غالب استایل شي وو صرف په الله ایمان راوړې وو دا چې بدګنل او دا چې جرمو دا چې جرمو نو څه جرم نو نو دې رحمت الله علیه یو شاګردانو او هغه بنیاد ابي کې هو دا د مسلې توحید هغه د بنیاد کې هو دا نو هغه د خپل کې نه شړل دی او دا هغه کې نه بیا باندې تقریبا درې څلور کیلومتر بار اوسې نو هغه چرا کې اواز دې د ګاډي کول او الله دې کې پیدا نه او هر کو نه پرې کاوه او دا هغه صرف جرم دا او چې الله توحید بیان حضرت حبیب رضی الله تعالی عنہ هغه د حرم نه ایستې وي او دا د مرګ انتظام کوي هغه سره کا نه پلوي دی بیا چې کله ته راځي بشي سروي څنګه چا چا پیرا هغه وی لقد جمع الله عذاب قومي واجمعوا فباعدهم واستجمع كل مجمعي ولست أباجعين أفضل مسلما فلا يشرك كان لله مزرعي وذالک فی ذات الہ و هی شاء یبارک علی ابصار شرک و مزرعی نن عربو کبیلی چا چا پیر زمان را تا شوی زما د مرګ انتظام یې کړی او ما وایي ما خدای چې وړي لیکي ما سره د الله لپاره نو هیڅ ګناه نشته او په الله وغواړي نو زما د وینې په هغه قطره کې به مې واجبي ځکه په کوم طرف ورځېږم پروا نشته وذلک فی ذلک لا یشاء لرسونه په دې دواله شي ویني دی روان شي ویني روان څه په مخه راکاږي چې وي اوس نو رب الکعبه اوس نو رب الکعبه زما د خان کعبه طرف ته سمې چې کامیاب شو ډېر ځای جوړو چې الله توحید بیاناو حرام ابن ملحان رضی الله تعالی عنہ په دینه کې نه تللی دا ټول ویلو دی هغه چې وي اوس نو رب الکعبه وستو ورب الكعبه ما د مان کعبه پر تسمه چې کامیاب شو صرف دای جرم او دای وجل نشای اسماعیل شهید رحمت الله علیه ملګری د سید احمد شهید رحمت الله علیه ملګری درې سو ملګری د توبې سره سره لمه یو ځول مینه کې د دې جماعت کې بیا د کسان د جماعت سره اوسېدل جماعت یې مرسته اوسېدل هاویلا وادي او کومه مبارکه چې د بنو والذین هادوا کسان چې یهودیان دي والنصارى او نصارى دي والصابئین او صابئین من آمن بالله دا اچانا چې ایمان راوړی په الله دا یاد کړئ چې ښکار نه خیال کوي ان الذين آمنوا او بیا وی من آمن بالله د دې اخیری امت مؤمنان دي یا ان الذين امنوا مراد د خپل مؤمنان چې په خپل ایمان راوړل او من امن بالله نه مراد چې د خپل ایمان راوړل ضرور ورته دا ترغیب ورکړي چې ایمان راوړي مؤمنان دي یهودیان دي نصارا دي عیسویین دي ان الذين امنوا بالله امنوا چې ایمان راوړل ولا خوف عليهم تبيرا مذباني ولا هم يحزنون تبا خبي تيرشي وقتي تقوم دهونا تسجيل ما دهونا كريو دا کتاب ختم دا ولی کی اثر متن اخلاص راونا فرعون نے اخلاص کری ذریدون نے اخلاص کری کتاب میں دلالت کا افعال قتل نماز نفس میں گدی کری سوئے میں دربانی ویسرا ان جبین مرزان نے دلالت کر وګه مې له دار کې دوا ځابنا یو د اسمان نه او یو زنده او رسوایی په څیر کلام کوي او د دې نه په یو کتاب شروع کړي او په دې کتاب کې درې په دې د مشرانو د یوهودو او څلور په دې د موجوداو دا په دې کې کوي خلاصې دا درې په دې د مشرانو د یوهودو او څلور د موجوداو یعنی هغه مشران یې پلي کو مشران یې پلي د مشران درې پلي کوي یو نه حضور له موږ وادي مې ماته وایي آداب چون سره یاد کیږي دویمه پلي دي نیت کی در مې لقار د وا په لارو کې چل ورکول دا ستا ته بیان ته شروع کی دریمه پلي دي قد النفس یو سره د مان لپاره وجلې دا به د بحث سره یاد نه بیان کی او څلور پریته کوم موجوده یو پریږي تحریک د الله کتاب کې دا بچت تر یاد کې ذکر کی دیمه پریږي منافقت او دا ورپسې چیر تر یاد کې ذکر کی دیمه پریږي د غلط مشرانو منل دا وعده تر آیات کې ذکر کیږي دلورمه ویل کی اتیای میات کی ځان د جنت کې قضا ویل او دا کتاب په ترغیب باندې نظر کی ترجمه وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ ما د کوم کې پتا د باندې چت کړو ورو وري سي ما ته نا کومه چې درکې به دا سلطان دی قوت په مضبوطیا سره د دې آیات نه خدا معلومیږي چې اقرار یې کړی دا هر کی چت کو او دا ومنه شاه او په دین کې حضور نشته هم دې سره د بقره کې بیا آیات الکرسی په دې ذکر کې کو سوچا په نهایت کې لا اکراه فی الدین په دې کې څور نشته او ته ته به زور کړی دا یو چت کړی چې وی باندې شاه ندی څه مطلب دی جواب دا دی چې اکراه فی الدین دا او یو اکراه په احکام دا په دین کې اکراه او څو په چا نشته او بل احکام دي چې چا ایمان راوړ نه باندې بیا څور کې په احکام دي یو سړی نه دی مسلمان شوی نه هغه بزرګ مسلمان دی او چې یو سړی مسلمان شي نو په هغه باندې بیا زور کوي که موږ نه کوي اسلامي قانون یې سزا ورکوي که غلا یې وکړه نو لاس باندې ګرځي که زنا یې وکړه نو څه دوی دی یا که محسن واده شوی او په کار باندې رجم کوي دا بیا زور پکې شته ځکه مسلمان شوی دی بیا احکام کې زور شته بلکې عمل کې دا معنا بدلوي لکه حدیث کې راځي نبی اسلام فرمایي چې کله زما سنت پرې پوری شي نو بیا اذو علیکم بالنواجد هغه په دې نواجد واغونو باندې کله کوي چې چې موږ نه کوي مطلب ماشومان چې کله لوبې کوي او لوبې کې یا وسو باندې یا بل څه شي او هغه یو بل سره نو زما سنت به دي کې دا اشاره ده حدیث کې وضو عمل کوي ما ته نه کوم پاس چې ورکړي دي تاسو ته یو قوت په مضبوطی سره وضو یا کې ما حسو بي چې په دې کې دي لعلکم تتقون ما مخاج به رہی یا بچی به جهنم نه اوس اوله په دې ذکر کوي وعده ما ته ولې نقل العروض ثم توليتم بیا واوی تاسو من بعد ذالک رست دینا ولولا فضل الله کنوی فضل الله علیکم بطاس وانی ورحمت الله رحمت الله فضل الله مراد دار چې الله ته اسلام نصیب شو رحمت نه مراد دار چې دوی توفیق یې ورکړو راځه الله فضل نه بطاس اسلام یې ته نصیب کړي توبې توبې نه یې درکړې لکم من القاتلین خامخا ویل تاوانی امان ولقد علمتم الذین یقینا پیژندل تاسو هغه کسان اے درو چې زیاتې کړې من کوم تاسو نافذ ساتي پرد زیاتې کې فقلنا وی منگا لهم بیتا قولو شیف رد تنقاتین شاد اگان بدا شاد اگان دلیلہ دا د الله طرف یو امتحان په دی باندې چې شپږ ورځې به کار کوي او صرف د جاری کورس نه جوړي وي د جاری کورس کار به کار نه کوي او د قدرت یو نظام په دی باندې امتحان کوي د جاری کورس باندې میان دی په نور ورځ باندې کوي او د جاری کورس په دی باندې کار باندې نو دوی یو چلو کو یو نیلی او کړه چې دا اوس څه چل کیږي هغه ما یو ډونکې جوړ کړو هغه چې یو مې راغلی ډونکې په چې جوړ کړو بس باندې مې وځواچو نو پای کې باندې نو نن دې پار راځه نو ما هغه څه څه کړم خو کار جایز دی نو دا یو طریقه مې کې ودا وې دا پوهه شو مزمور خو استادانو دې اشاره ورته پکار و ما بیا تاسو چې څنګه جوړ کړو چې دا دریا په دې پاره نه بلال نو الله دې کړې کړې یو دا داسې و چې هغه به منه کوله لکه دا کار نه کوي به منه دا چې پاري شو ګوډي نه وریا څنګه چې لا کوان په دې چې په کار کې کار نه لري او شي په دې خپل په دې کې دا دې باندې لا غدا وا چې وی مقابله شروع کړه او یو منه کوي دا درې واړه دې قرآن ذکر کې سورته اعراف راوړل د دې باندې کې کې خاطر د پوس نه کوا د پوس کدا کې روانه ونا چې ور خوا دریا کې بغار دریا دا خاطر د دې چې خاطر پوس کا دې یادو نه په ساتي کله چې یادې کو پکار دریا کې جس ذات ان دیتا مگر چرا کر دوی ته میان دوی یو وخت دې پورا سبا دې دوی شرعن کارا یوم لا یسبیدونو کله چې باندې باندې دې په دې لا تا دې نه برات دې پیدا اما یان کوی شي کذالک نبرون دا رنگ بیان کو په دې باندې بما کان یسبون ځکه چې دې باندې قانو وای قال سنت منهم کله چې وی او دې دې ظالمه تای سنت ما وای پن ورته یا قوم دا مکو چې خپل دین راوشي دا خبره په دې باندې خلک کوي یو مکو چې ورشي ها ها هغه موږ خپل رات او څونه پیښ چې الله مو مثلا کړی دا ولما نسوا کلا چې په خپل ماسو کې وی هغه چې په ور کې شی او باندې باندې انجیل الذین اخلاص من العاکسان ینهون عن السوء چې مانا کولی د بدینا د ګنانا اولاد دا شادوګانو یې جوړ کړ دا ځکه چې دوی کار باندې سبوي نه پټو دوی کار کوو بلا به کوله دوکه به کوله چې دوکه او بلا کوله نو ظاهري شکل هغه د شادو شو او باطنه کې انسان دی نومي دي او بیا یو څه کتل دریو ورځې بعد الله موږ ورکړو چې وی کتل چې شادوګان دې جوړ شوي دي او جوړې بیا پرې شو دا دا شادوګان دا اوس چې کومې څنګهونو کې دا شادوګان نه دي دا ځان څنګه اوري او څه څنګه اگر چې ما څه شي نو هغه الله دې ورته کې ځان بیا تبا کړو ختمې کړو فقلنا لهم وی دي دا کوم چې ګره د قاضي شادوګان پد دې دین زمون دین کې بهترین دین دار چې دې کې کار اوس کې راوړي او د پای عبادت به کاو دا عبادت طریقه دا ډیر زیات و د تابعین نه بیا د هندستان ته راځل راو او دا دې نه بیا پوره شو اوس چې کوم هغه سره دی ناوی د وا په کنوي ودا کا مارا وا مو دا عبادت کوي یو عالم پکې دی محمد طاهر مدني آ محمد طاهر مدني ډیر قابل عالم و زلمی او ځوان په هغه وخت کې سپینه ټوپۍ یې په سر وه اکبر بادشاہ هم یو یو نه تپوس کړو دا څوک دی دا څوک دی دا څوک دی معلوم به دی دا پلانې مولانا دی دی مفتی دی دی قاضي دی دی او دا وی تعلق یې کوو چې کله کله خبر راوړل چې دا څوک دی چې هغه په خپل بچی هغه چې کې وایي چې دی راغی غیر الله دین دی راغی نو دې یو وی بچی وی یو نه دی دا عمره انقلابی اسلام آ اکبر بادشاہ دا دربار ته چې کړی شي ګان نه جوړ بیدی او مولا حمد الله د مبارک بچی زامن دا چې کړه وطن نشو شیعان دا ماغه پورا خراب کړ ابو ری دلیل کړیا اکبر بادشاہ دې یو ځل وی وینو نو خو ویني په تا باندې راځي وې څنګه را باندې وایي راځي وی وایي دا چې کیږي په تا باندې چې ایو البشر لا تذبح البقر فإن تذبح البقر فما واقع السحر اے بندا وا ما لاوا کړي وا لا کړه جهنم دې دې دا ولی په پتا باندې راځي دا موږ په کوو کې دا نو ایمان د الله نه پاتې چې دا واه الله نه پاتې شو د شیخ محمد طاهر په تني ته بیا پتا لګی دا هغه د پټنی را لاقی را روان شو بیا دا چې ما په خپل بچا سره واده کړو ما سره واده کړو چې بیا په خپل نو بیا بیا شروع کړو اما هغه شروع کړه الله دې د شیخان دین اصل کله چې مجدد الثاني شیخ احمد سرهندي رحمت الله علیه هغه کله راغی نو هغه په دې ډول نه راغی دا چې کینا ته په یو څه نامه کړی دا یو څه په دې چې څو څه ته یاد ته ما له خپل سره برابر او ذلیل احکار کړ هغه گرفتار کو مجدد الثاني رحمت الله علیه او گرفتار کو جیل دیواجو چې کله جیل ته چولې مجدد البستاني چې کله جیب کې وخت ته پته ولګي چې زما مریدان په همدا کړی دا په بادشاہ باندې هغه دا دې نه خطر راولې ګل ټول مریدان د جناب په دې باندې له پاره نه چېږي دې چې سره پاره چېږي هغه دا چې دې د خپل کاروبار د څه لپاره راځي دې د پاره چېږي زه په کاروبار کې پټه شو شو لګي الله تعالی دا چې برابر انسان او پر بادشاہ خوب لیدلې نبی رسول الله ولاده په خوب کې او کله چې چی چې دا زما د مکه به تیری نظام ګرفتار کړی شو نو کړی هغه چې کله راځات د بیا د پیرامن دی وی او چې تراغه مجدد الفطاری رحمت الله علیه معلوم وایي دا بار زمانه کې چې کوشش وا وسم شروع د وای عبادت ته او شروع دی بیا به سامری راغی سامری له یو ماما جوړ کړی او له نو ناوی ته د دې ځای په وخت کې زموږ ماما پیدا شو دا جایز برابر خبره کاغذ نه په درجه کې چت یو کړ کړی لیکن نبی علیہ السلام عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وی چا کر وی له عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام مطلب الا تسانا فی دعاء کیا وی وی ما دعا کې نه راو چت نبی علیہ السلام درجه ته پورا چت عمر رضی اللہ عنہ درجه ته پورا عمر رضی اللہ عنہ درجه نبی علیہ السلام ته نه رسید نبی علیہ السلام د ایمان دعا وکړه دعا له د حقیقت ته شی او د شرع نه یو شی ته پوس کی وی شیخ رحمت الله علیه ورته ویلي دا ماهیه ما هو چې قران کې الله ذکر کوي یبین لنا ماهیه نو دې دا حقیقت د واده پوس کو دې دې د واده حقیقت نو معلوم او کته ما شارح شي نو دې د واده شرح ته پوس کو ما بلې شو چې کله شو شیخ ورته جواب ورکړ او هغه داسې لکه چې حضرت ربي الله ورکړي وي دینا یبین لنا چې بیا چې موږ د مایا سره عمر د دیوان قال وی موسی علیہ السلام ان مشان دارے یقول وای الله انها بقره بشک دای والا لا فارض نو غیر ولا به قرآن والا اواز به نظر کا درمیان د پمن دی کی زمون استاد عارف مولانا یقول وای الله انها بقرتنا دیشه کدا والا سفرا او بیردا دوی چې څومره سختی کې هغه پر سره سختی کیږي والا تمس کې نه خبره موسی علیہ السلام دوی یې کړو چې والا نه کوي بقرتن نه کړو یو واچ کوم غوام راوړي ولا او چې دې ته رسول شروع کړو خبره ورته سختی کیږي واعظ علوم خالد رنگ دې تصور ناظرین خوشاله به ګلران او بیا دې ته پوښتنه کوله لا لا ولې نه اځي چل ول شو لکه یو چې ولي شاګرد دی هغه ته استاد یې ورشل کې پراوه ناغو جی په جان کې راوم او بنا په ګلاس کې راوم استاد وځي په جان کې راوم بیا وی جی د بمبیر راوم او په وینې راوم استاد وځي د وینې تازه راوم رب کا د رب الله وی یل راځي بیان کی متا ما هيا ما هيا صلی الله علیه یا عمر دې ترې یا کا دې ترې ما هيا سری کا دې وا ان بقرا به شکرا وان تشابه علينا کړه وړ شي د پمګا وینا به شکمګا ان شاء الله کو بار الله زمکه چې غاړې ناغې ته مونږ جوتی وایو او چې کله وګ کول کوي عرب کې ناغې ته مونږ عربي وایو نو نه جوتی دا نه عربي دا حاصل معنا دا لا لا تلو نه من نتی بصیر لا دا چې اړ اسمکه یعنی جوتی نه دا ولا تستلا سادو کې پسند یعنی رکی نه دا مسلمتو روغدا لا شیه تبیا نشته دې پدې کې او دې ته علاج به زړه د غوا په الله ذکر را ولا چې دې د لورنا د غوا محبت کړی شي لکه یو سره به هغه یری د وجه نه یریږي د څنګه نه یریږي د بلکنا یو مجلس کې یریږي نو د دې علاج دا په تعویذونو په دمونو باندې نه راځي د دې علاج دا دی چې مقابله به دغه کې لري مقابله او ضد ورکړي که د یو ولې نه یریږي نو ورشه او قصدن د هغه ولې نه ځان راکات کوي به دې دې ته علاج د ضرب مقابله کې یو مجلس کې یریږي نو ورشه او قصدن د هغه مجلس کې خبره وکړه بیا مسلمان شي نه وي دې ته علاج د ضرب وي دا شان دې د اخوان یریدل الله دا خوا چې الله لکه نو تاسو بیا نه یریږي نو وای باندې باندې کوي او چې خپل اعلان کوي الله دې کړه په ځای نه وای وای قدر د نفس انګلا چې قتل کې تاسو یو نفس و فتارا بیا مختلف شي په قاتل لدګي فیها دا ها زمیر دو مؤنث ته او دا د نفس راځي دی مختلف شي بیا په قاتل لري نفس کې دانه چې بیا په یو واکي والله مخرج الله کار کوي نه ما کوم کوم تاسو کوم دا چې تاسو پټون کی وای دا دې مپلي کی دا او دا د نفس راځي دې څنګه چې به ها کې نفس راځي دې څه دي بعد خلک وایي دا وایي د مړي لپاره دا لګړي و نو د دې څه یو څه جوابونه کوم چې دا د مړي لپاره نه وکړه یو جواب چې څومره قران کې موږ بیان وکړو وایي قطر د نفسن دا جدا واقعا ده دا یو جواب دی په دې چې سره ټول واقع جدا کړي دیمه خبره دا ده چې دې بیا کې چې بعضې ها کې ضمیر دی مؤنث مؤنث دی دا د نفس سره واپس شوی دی او د کافی په آخر کې ابن حاجب رحمت الله علیه اشعار راوړي دي چې دوی باندې د دوی د خدای سپک شي او دوی د دلیل کار شي بیا عبادت نه کوي څلورم جواب دا دا کوی د نوري لپاره را لولا نو د نوري واقعیا به مخکې ذکر کړو چې مړ مخکې شوی دی اوس ولا والا دی نو دا په واقعیا مخکې ذکر کړو مړ اوس بیا نه نو پکا خداو چې مړ اوس شي بیا د وایا تا یا بل ځای کې بیا هغه څه ګډوډ دي بل جواب دا ابن کثیر رحمت الله علیه جواب کوي چې ترکوها 40 سنه سرویس کار پرې باندې کې ګرځېدي مریدان کې نتیان عمر سو چې دا وا واته یا مې هدا یا څنګه تاسو دا وچتا د قبایل یا د مندو مړی شي او هغه کې مولا چې مې یا وې یا قربان ما را لشي یا کومه نصیب ده دا جواب دی بل جواب دا دی چې کله مړې دی واپ لري انداز نه راځوند شي وي او دا ژوند دی په دغه باندې نو واپ پیدا لور د ذلت لپاره او دې کې د غوا خدمت او شرافت کاله شکر د نو پاتې ټول کمال چې موږ پیدا کړی نو په باندې نه کې وړه شی او د دې په واده خوشاله نه دا جوابونه دي دا موږ د خپل استادانو نه دا چې علامه محمد طيب ابراهيم او دې معنا دا ده او مطلب دا دی چې د غوا خبره جدا ده او دا جدا ده د مړي هغه لاس راځي او دا الله را ژوندې کې دغه لپاره دوی مواقعه د دینه پاتو په ذکر کې او په دې باندې راوي شروع کې په خپل سره ریبو معنا او ځاکوما وی ویلا وای دا کړي به باز را په باندې دا د دې نس باندې دا نه چې لوګا باندې ترجمان قرآن کې دا معنا ابو کلام آزاد کړی دا کذالک څنګه چې الله دې ژوند کو دا رنګي وی الله نو دا ژوند کې الله نو درا وی دې کما یا دې خای تاسو ته نه کې قدرت کوي وګوره مړې وی چې الله ژوند دې دا به واقعا ده مکه بنی اسرائیل ته وی تاسو یا کسان وی چې هغه ژوند دې به ودا واقعا لعلکم تاسو کوم کار تاسو تاسو کوي ثم قصد قلوبكم بیا تاسو نه تاسو نه بعد ذالک رسول دینا وهي کله هجار ان دا پشان کارو او اشد غصوا یا زیاد صفال کی دان کی پیدشتا وإن من الحجارة بشك بعد لكامها لما قام قاعد يتفجر جوبه منه النار داغين ولي بعض داسې کانې وي چې د هغې نه ولې روانې شي داسې عالمي چې هغه علم زده کړي د هغه نه ولې روانې شي دنیا ته دغه مسله ورسي وإن منها بشک بعض د کانونه لما قام کان دي شرط پوچ وچوي ويخرج من الماء راوزي داخل هو وبتراوزي دا چې کانې وي چې هغې نه اوبه راغلي لوستي دي روان شي دا چې علم وکړي او بنده چې هغه خپله علاقه کې او خپله محله کې مسله وکړي او هغه محلې والا خلک برابر کړي په قرآن یې پوه کړي وإن منها بشك بعض ذي كارنا لما قام قاعد بيا بشعور من خشية الله فيرد الله بعد ذا جيبي شهادة لري لري نراشي د غرونو را کوشي کته راځي کوي ته قرآن کې کې راشي غرونو ته او قرآن ته بیان کی د لري لري نه په دې کرمه کې راوړل راشي انسانان راځي وي د یو ځای د بل ځای د باچا او د بانکیرو د یو ځای بل ځای نه نبی دا روان دي او قرآن راځي دا به خوش قسمتي ده یا به کوم خشیت الله وما الله بغافلین او دې د ازمنه څومره تاسو د قانون تاسو وما الله من الله بغافل الا خبران اما تا بدودا سنا چې تاسو یې کوي دغه څه تاسو تیاری ورینه منها او منها لما يهبطو دا منها منها چې دا ها زمير دی میدان هوا ته راځي دی زه نو مانیه کې ما او مانځو کې دا روح کې دغه ویلې زما یو استاد کاری کې هغه دې کیو هغه خپه شو ما جی ما استاد می اجازه ورکړه او تاسو په پکی کې بیا کوم تاسو په ولې او ما بل خبر دا ده چې وان منها لما يشقق وان منها لما يهبط من خشيه الله دا خبره مې ورته ما دې منها کې د دې چا تر راځي دا نه کانو ده ما چې کانو ته تاسو راځي کوی نه پاتې ولې نه راځي کوی چې بها او عبادتها کې راځي کوی دوی مهربان چې کله سبق شروع کېده نو د هغې نه مخکې زمونږ استاد راغلی و ناست و درسګاه کې یو ملګری راپسې راغی ما ته وی راشه ما یې ولې مناظره وکړي مې د څه مناظره وی جان ولې دې څه مناظره کې ما یې څه مناظره کې کوم مناظره او زما استاد یې ما دې تاسو کړل نه ته څنګه راوړل ما دې راوړل دا درکې تړلی دا د کو زما احترام کوما زما استاد ما د امریکې د اتحاد دا چې ابي به موږ کوله زما استادان دې بیان کې شي وي ما دې قدر کړې استاد دی مسله چې کله راغله په مسله کې بیا چې څنګه د قران او د سنت نه ذکر را کړل نو کوي استاد چې کوم مقام نه پای کې ما راځي دې دې نه کړو ځکه کوم څه د کډیر ملګری دا چې دې قابلات دي نه